دا نه هم رکو شروع شو د سوره هود علی نبی نا علیہ السلام کان فی ما قبل نجات المؤمنین وهلاك المنکرین او نا اذن کذالک مخکې نجات د مؤمنینو او هلاک د کافرینو بأن جرم فرعون كان قطع الناس عن التعلق بالله جرم د فرعون قطع کول خلقو د تعلق د الله سبب د هلاکت د ټولو امتونو تیرو شو انکار د توحید وان المنکرین ملعونون فی الدنیا والآخرة منکرین ملعون دي هم په دنیا کې هم په آخرت کې وان الله تعالی لا یظلم الناس شیئا بشک الله ظلم نه کوي په خلکو هیڅ شي وتذکر بما بعد الموت پند په ما بعد الموت سره و بیان دلیل رسالت رسول الله بیان د دلیل د رسالت د رسول الله دی به انباء الغیب و اعلامه په انباء د غیب سره او په اعلام د غیب سره و مذمت التقلید الباطل او مذمت د تقلید باطل وعز الالهه الباطله او تسلی د نبی علیہ السلام بسم الله الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا وسلطان مبین لګلو ما موسی علیہ السلام په خپل علامو سره او په غلبي ظاهر سره دا غلبه وا چې فرعون په زرګونو بچی قتل کړیو او په دې لاس نشه پورته او په مودو د پکور کې تربيت مندل او سبب د تللو د ملک د الله وکړ چې هغه ته وخت ویلیو یا موسی انی اظنک مسحورا زه پتا ګمان کوم سیر درمانی شي غړې وړې وای ساته مخ په مخ وای یا فرعونی لازم کو مسبورا زه پتا یقین لرم چې ته هلاک تباہ برباد فرعون ته مخامخ دا خبره کول معمولی خبره خو نه دنیا کې تی مخ روانو په سیلاب الهو کړو اخر مخ رواني په جهنم الهو فوردهم النار داخل بکی دی لره اورتا و بیس الورد المورود بد ده دا اور یو ګذر وارد کړي شوی ور دا ګذر ته چې سره یو ځای تور کوزي و اتبعوا فی هذه الدنيا لعنه اخبار د قران نه دي ان بعد غیب شو ادا د معنی کوته وینا بیانیو پتا باندې من حال دینا بعض لدینا قائم دي او بعض رو دلی شوی ځنه هلاک شو ځنه شته وما ظلمناهم ما په دې ظلم نه وکړي لکن ظلمو انفسهم دې ظلم په خپل ځانونو کړو فما اغنت عنه الهتم التي يدعون من دون الله من شيء دفعون کلدین الهو د دی چې دی ببلل الها ما سوا د الله نه د هیڅ شي نه لما جام ربک ارکل جراغ امر درب سره وما زادو بغیر تطبیب زیاتی نه کوي غیر د تاوان غیر تخصیص ډیر دردناک دی او ډیر سخت به سو خلاصول نشي ان فی ذلک لتل من خاف عذاب الاخره بیشک به دې کې علامه را قدیری کې د عذاب د اخرت ذالک مجموع له الناس دا دا سرز د چې دې ته خلق جمع کولی شي وذالک من مشهود دا ورځ د مشهوده یشهد الخلائق مخلوق مو ته حاضر وانه الا لاجل معدود دی بکره ضرور نه راځي قیامت نه د مؤخر موږ دی روز لرا مګر د پاره د اجل معدود شمیرل شي په خپل نیټه به راځي فللامور مواقیت مقدره وکن له حد و میزان یوم یاتی چهر راشی د غرض لا تکلم نفس الا باذنه خبر بنه کې هیڅ نفس مگر په اذن د الله سره منهم شقی و سعید باندې بدبختی او نیک بخت به دا اجمال چې امر پر تفصیل سوچ اسمان ازمه الا ماشاء الله ماشاء الله دا دی چا د حمیم نه تبرازی حمیم د جهنم نه بار دی مرجو الی حمیم یا زمانه د قبر ده التلا جهنم ته نه داخل اثر به رسي الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما يريد بشک رب ستا دیر کون کرے دا چې را دري خالق لما شاء فعال لما يريد دے الله فاعل بل استرار نه دے کبا جهل دی یونان چوي واما الذين سعيدو دغه هوايت هر چا کسان دي چې نیک بخت دي ففي الجنه دي به جنت کې هي همیشه به په جنت کې چې اسمانونه هم ځکه الا ماشاء ربک دا زمانه برزخ شو حتا ان غیر مجذور یا زمانه د انتظار ده د حساب ده پاره دا چې عطا چې نه قطع کیږي دا فلا تک مرتم مما يعبد هؤلاء مکیګه په شک کې تعریض دی امت ته چې عبادت کې دا کسان دی عبادت نه کوي مګر چې عبادت کو پلرونو د دې من قبل دی په تقلید باطل کې علمو فهم نصیبهم غیر منقوص پوره ورکون کې او حصې د دوی له عذاب نه چې نه به کم کړي شي وایا او بالله من الشیطان الرجیم دا لسمرو کو شروع شوا د سوره هود علی نبی نو علی السلام کان فيما قبلو بیان واقعه موسی علی نبینا علیه السلام او فرعون علیه ما علیه وهنا تکمیل تلک دلته تکمیل د دغه واقع د دیرو کو خلاصہ یقول الله تعالی لنبینا علیه السلام بان المخالفین چې ته خبره شروع کې دي سره دا څه برد چې مونږ انتظار کوو ستا خبرو ظاهرا په دعوت سره خو ته مشغول اوس په عبادت د الله کې معتمد ده په الله باندې ومتوکلا وبعد ذلك انظر نتائج ذلك دین په صبر او توکل نتایج ته بیا ګوره استقامت چې د زرو کرامتونو د پاسه واحد من السيف وادق من الشعر د توري نه تیرې دی د وختنه باریک وان حکایات الصالحین جند من جنود الله د نیکانو خبرې د نیکانو واقعات دا لا د لخرونو لخر دی اے سبب تثبیت القلب دا سبب د اطمینان د زړه دی کما قال جنید البغدادی سید الطائفه لکه جنید بادادی صاحب دا ویلي وما خذو د دې ماخذ کم دی وکلا نقض من انباء الرسل ما نثبت فؤادك من تا ته بیانو اخبار درسلو چې په دې ستاسو د اطمینان مزید راځي والتنفير عن الركون الى الشياطين والظالمين نفرت ور کول دي د میلان د ظالمانو شیطانانو وینو سبب دخول فی النار دا سبب د داخله دو د جهنم بما يعملون خبير انت عمل کوي خبردار کوي جاجي واستقم كما امرت مستقيم اوسا چې څنګه ته مامورې ومن تاب معك مستقيم دی چې استاد راځي شي ولا تتوینوا مما تعملون خبير سرکشي مکوي تا عمل کوي خبردار حدود ته چاویل اسولا شبتا پیری در باندې رااله شیبت یهود نو امثالها سوره هود او د دې امثالو زمانہ د شیبوبت او رسول الله ځکه د امر د استقامت دی او استقامت چې کم دی دا ډیر ګران دی ډیر مشکل دی ولا ترک الذل ظلمو ميلان مکه چاته ظالمان دي د ظالمانو مرسته مکوي د ظالمانو امداد مکوي ظالمانو په جماعت کې شاملېږئ ما فتمسکم النار اور بمسکی مالکم من ناصرین او نه به تعالی را امداد کوم من اولیاء د دوستان نه چې تاسو امداد وکړي ثم لا تنصرون بیا به ته امداد نشي واقم الصلاه طرف النهار او طرف من الليل او درو مون په طرفینو د ورځ کې سبا مونږ دې ماسپخین او مازیګر مونږ دې اسی صد شپې نه چې ماخام او ماسپخین ان الحسنات یذهبن السیئات فلو کا فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیتن ينهون عن الفساد في الارض مدخول د اولاد پر ينهون دي ولې نه من کوي د اهل قرون په قال دینا صاحبان د بقیو چې صفات دي ينهون عن الفساد چې من اور کوي د فساد نه فل ارض پر مګ الا قل من انجینا دا نشتا مگر لګ دا چې ما خلاص کړی دي لګ چې هلاک کی یو اهل قرا په ظلم سره او اهل مسلمین نه مسلمین غیر هلاک خدای په چا ظلم نه کوي ولا شعربک یا تعرب تعالی جان امه واحده یو مت ګرځول جبرن قهرن ولا یزال مختلفین همیشه به اختلاف کون کی الا من رحم ربک یا ترحم کړي په درښت ولذالک خلقهم د دې اختلاف د پر اهل اختلاف الله پیدا کړی دی علی رحمت د رحمت د پر پیدا کړی وتمت کلمت ربک تام د کلمه د رب تعالی امل ان جهنم من الجنه والناس اجمعين د کوم به جهنم د پیران نه فرمانونه د بنی آدمو نه فرمان نه ټول آیا او جابل صورت شروع شو دیتا سور یوسف علی نبی نو علیہ السلام د یوسف علیہ السلام واقع په دې کې تفصیلا ذکر دی دولسم صورت ته په اعتبار د جمع دری پنځو سم ده په اعتبار د نزول سوره هود آل انسان نه رسو نازل شوه دلته هم ترتیب جمعي او ترتیب نزولی متفق راغلی بارا بټي 53 کان ابتداء سورت سابقه د بذکر القرآن الحکیم ابتداء د سورت سابقه په ذکر د قرآن حکیم وا او نه اذن کذالک سلطم داس په خاتمه سره سابقه کې ذکر د قران او په حدیث صورت کې هم ذکر د قران خاتمه هم برابر اذن فی سورۃ صاحب ذکر قصص الانبیاء دلته قصه د یوسف علیه السلام احسن القصص ډیره خسته څنګه له کله نقوله من امر ما سب دفاع د یوسف هم په قصه کې هم تسلی ده یوسف ما سمه ابتلا غان رااله وی ترونو غورځاو بیا مصر تلاړ الته په ابتلا غان رااله اخری انجام الله یوسف علیہ السلام لور بأنه ابتليا بأنواع الابتلاءات يوسف عليه السلام باندې اسما قسم ابتلاءات رالم من الالغاء فی البیر کوی ته ورزول یو ادخال فی سجن جیل خانی تم داخل شو ومع ذالک صبره سره دې په دې ټولو صبر وکړو واقبت صابرین الفلاح والفوز انجام د صابرینو کامیابی ده او خلاصې د تکالیف کمال یوسف علی نبی نو علیه السلام فلک به اسوتن تعالی دې پس اقتدار و اذن ها هنا ان باول غیب کما فی ما قبلو مخکې من بای غیبو دلته من بای غیب د دې صورت موضوع ببيان المستقل في شان نبينا عليه السلام دا یو مستقل بیان د پشان د نبی علیہ السلام کې بینو کما وصل رسول علیہ السلام الى المقصد بعد التکالیف الشاقه دا د مصائب بدن په پیغمبر اسلام باندې هم راځي راغلي او بازار فوزه بالمرام دین پس د کامیابی دا په مقصد و ندامت قومه ندامت د قوم د ده ده حيث قالوا والله لقد اثرك علينا وان كنا لخاطئين چې کله ټول د فتح مکه پر باندې مسجد حرام کې جمع کړ صدر سره وکم خلق خیال چالي مکه باندې تباش بیا لس کالې دلته وتړکو واته کال اور پسې دالته مقابله کوا نبی سامان اعلان دا کار ورته سره سره وکم قسم مې دې الله ورکه من خطا کارو سم یوسف علیه ورونو یوسف علیه السلام وی حضور دا ما فعلان وک اذبوا فانتم الطلقاء زای تاسو معاف یو ابن قتلو مستاخ رسول انا کابی خلاف کې سر دن نکړو ته ویلې شو یو باسه قتل دي د ګستاخ رسول سزا دا قتل دی دیو جنا کافی خلق مسلمانان شو لزر دی د فتح مکه د پار راغلی دو زره طلقان او مسلم شامل د حنین په جات کې دو لزر کسان دی اهلی کتابو ویلیو چې څو تپوسونه حضور نه وکړي چې دا صاحب کاف بل یوسف علی السلام بل دروه کدریو جواب درکل هغه پیغمبر نه دی کدریو درنه کو هغه پیغمبر نه دی کبا در کو باندې درنه کو بیا هغه پیغمبر دیو تپوس دا چې یوسف علی السلام خو په کنان په مېره کې مصر ته څنګه لاړ ای تفصیلی ذکر وشو اصحاب کعب هم تفصیلا ذکر شو او درو متعلق پر معنی ماتو من الا قليلا دا جواب ورکړی شه پورا بعدم اظهاری له خوي یوسف رحم خوب لیدلو زمینم چې ماتا یو لستوري نور سپوږمې سجده کوي یعقوب علیہ السلام په دې تعبیر پویو ورته چې دا خوب د زړه ته مظاهره و تا د دې په منځ کې په سبب د عداوت وې د دې صورت دا خاصه ده لا تغر ولا مزنونن الا زال حزنه کسو غمجنې سورې صوفه ته اولو لا الله به غم ځای د قران سورتونه دا نسخې د روحاني دا صورت پر خاصیتي د دې صورت دا خاصیت څنګه چې هر شپه څوک لولي نو دې به د فقر او د فاقین الله ساتي رسول سے بیمارو عثمان سے به تپوس لراغه او چې ممه تشتکی د سنه شکایت کوي سو مرض به یاد کی ومن ذنوبی د ګناو نه شکایت کی ما اشتی قلب کړه دي سغواړي سمي و به غواړي رحمت ربي الله رحمت پر غواړي الله نوتی کل مالا مال دل نظر کو لاج المال مال ته وجد نو تیری بناتی کستان غیله به ورکو ان اغنا من ذالک دین ډیر پروا دي بے پروا دي ما دې ته ویلې دي حضور مورید دي چې څوک هر شپه په واقع بلا ناغیلولي الله به د فقر فقیر نه ساتي ما دې ته وصیت کړی دی دی اره چوي فقر واقعالولي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات کتاب المبین د تر کتاب مبین دي چې مبین راشي دلیل نقلی ته اشاره کوي دا نقلی واقع ده ان انزلنا قرانا عربيا لعلكم تعقلون معنا ذلك دا قران عربي لهجه عربي دا اسلوب عربي دي طريقه عربي ده دې د پای چې تاسو سوچ وکړئ پوه شئ نحنو نقص عليك احسن القصص من بیانو تا تا ډیره خوږه او خسته قصه حینا الیک ما وحی کړه تا تا دي ته حسن القصص ځکه وي چې په دې کې د مالک او د مملوک د احکام ذکر د عاشق او د معشوق هغه د احکام ذکر دی په دې کې د قحط او د خصب هغه ذکر دی په کې د راحت او د زحمت دا غي ذکر د پدې کې د کډیر واقعات دي ځکه الله دې ته احسن القصص وي وان كنت من قبله لمن الغافلين اگر کوي ته په خال دین د غافلینو نه د دی واقع تا ته پته نه و اذ قال یوسف لابیه هغه وخت یې ویل چې ځان خپل پلار یعقوب علیه السلام یا ابتی ای زما پلارا لا تقصر رؤياك على اخوتك ما بيانوا وخوفل پرونو باندې فیکیدون ککه لکه کیدا طالب تدبیر بد جوړ ضربر تور سي ان شیطان انسان عدو مبین دا خو مارونه دي څنګه بازار سي بس شیطان به مې کې راشي شیطان د انسان د پاره دشمن دی ظاهر وکذالک یجبی ربک یعلمک من تعویل الاحادیث دا تعالی غوړه کوي رب سا په نبوت سره او تعلیم درکې تا د تعویل د خو حدیث چا خوبونه د روایت تعبیر سوال مشهور و تم نعمت علیک ته نعمت خپل پتا باندې په نبوت سره وعلى علي اغفال يعقوب عليه السلام كما تم على ابويك من قبل ابراهيم اسحاق لکه تمکه دا نعمت ستا په ابوینو مخله ابراهیم السلام عیسی علیه السلام سره ته چې ابو ویل ان ربک علیم حکیم بیشک رب ستا علیم او حکیم هر کار کې حکمت دی آیا دا دویمه رکو شروع شو د سورې سوال نبی سلام د خوب د یوسف علی السلام دلته بیان د عداوت ترونو د دې او غرزول د دې په کوی کې پس د مشورې نه سله کوی ته غرزاو د سره د پلار محبت او ډیر په اختیار چې غایب شي زمونږ د پلار نه دی او توجه ټول مونږ ته راشي د دې رکو خلاصه بیان عریضه اخوه یوسف علی نبی او سلام لابیه بذهاب الى صحرا بیان د عریضه د رونو د یوسف علی السلام پلارتا په بولو د سر سارا ته چې موږ سره سارا ته پرې ده خوشاله بشي طبیعت به آزاد کی او بیا غورځول د دې په کوی کې بعد المشورتی پس د مشورې لکه چاوي قتلو یې چاوي سکو اخیری فیصله په دې چې کوی ته وي ور دی وطن نه ولري شي لقد کان فی یوسف هدی آیات للسائلین و په یوسف علی السلام پرونو د دکې علامی عبرتونه د سائلینو د پاره اذ قالوا ليوسف احب اخو احب الينا منا ونحن عصبه د یوسف علی السلام سکر اور کې بنیامینو دا الله سرونه نور چې کومو نو دا ناسکو پلارو د مور نو ونحن عصبه منګه ډلیو ډیریو ان ابانا لفی ضلال مبین بشک زمون پلار دا په خطه ظاهره کې دی ظاهر ته سوګر گمراه یا پیغمبر ځامن پلار ته نسبت د گمراهی کوي پیغمبر ته په خطا ظاهره کړي چې موږ ډیرو موږ سره محبت پکارو دی یو دی یا بل رور دی غي سره محبت ساتي څوک معنا د دلال محبت یادې چې کله یوسف علی السلام د قمیص بوي یوسف د مصر نه معلوم کو اني اجرح یوسف ویل تل انك لفي ضلالك القديم دا په پخوانی محبت کې د ضلال معنا محبت مراد دا بر الخير چې کومو د تملک دلیل وای ملک زکه چې ملک شعرا و او دلیل د ډیر محبت لرونکي په حب د هونه دي کې رکو په هونه زبان د تر لوري وا ډیر محبت ورسره د کوته ملک دلیل وای ازنی استاد وی خلک وای چې د علم ادب دا ادب دی که بیا ادبي ده مقامات مولا وایي چې یو ځای تقریر کوي چې دغه سی ځوانو ډېر په مزه کې و داسې وغه سی وغه سی او دغه سی بے کفاره پروت دی خلق ولا چنداو کله ابو زید یې زو سره روانو مروي چا کم ځای دی هغه اشایلا غربول هند خپل انداز ته نسبت دی په وخت کې ډېر په موج کې او په مزو کې و اوس بوډا شوی دی کار خراب دی دا ادب دی که بې ادبي ده ایو قصیده کې مان سفل قوم زبا و امه ترتبا دا شاعر بل مور ترتبا هغه د سر نه تر خپو پورې ستایلې ده دا ادب دی که بیا ادبي امرؤ القیس دغه زنانو حوض کې لامبل دی په جامو کې نه ویل اره به ما ته مخامخ راځي خپل جامې وایي دا ادب دی که بیا ادبي او بیا د هغې ورځې ډېر صفت کوي الا ربمی یومن من البیز صالحی ولا سیما یومن بزارت جلجلی دارت جلجل روز چوداری رو مزیدار روز ډیر ګناهونه مې پچو کړل ډیر تماشې مې پچو کړې دا ادب دې کبه ادب دی ټول بیا ادب دی حیاله پکې بل دیوانه متنبی دی متنبی معنا په په دروغه دا وکول چې د نبوت بعضې خلک د ته وي چې دوم نسبت کړی و اوس هغه دیوان په ادب کې راغلی دی حماسه پکې راغلی ده دیوان متربی پکې راغلی دی خجی اقتلوا یوسفا قتل کې یوسف علی السلام یې وګورځم یو ځمکه ته تنوین د پاره د تنکیر او د جهالت ته اردن منکورتن مجهولتن لری ځمکه ته چته بوځي یخلو لکم وجه ابيکم خالی تاسو ته پلار د مخ توجه د پلار او مهدی قوم صالحین دین پس به تاو قوم صالحان توبه به وباسه دین او معلومه شو چې توجه د شیخ لرا دخل دی په اصلاح د مریدینو قال قائل منهم ول یو قائل لدینا لا تقتلوا یوسف فقط وای ما وی غرزوی په تیرو د کوی یلتقد بعض سیاره بیا مې بعد قافله په دې لارې دي ان کنتم فاعلین که تاسو کوون دا خود دې کور کې مشوره شو قالو یا ابانا اول دی ازم پلارا مالک لا تامنا علی یوسف و انا له لناصحون سې چې من امینان نه غني هغه لعب د له نه دی بلکې مراد د دین هغه د جهاد تجربه ده تیراندازي وو کی د جهاد تیارې وو و ان له لحافظون موږ د لپاره حفاظت کوو قال اني لاحزن ان تذبوا به واخاف ان يكون حزئ وانتم عنه غافلون اویل یعقوب علیہ السلام بیشک مال غم جن کوي دا خو تاسو به بوزه یریګم چې وبا خو دې له شرمه پر قنان په ماره کې شرم خان دی انتم انو غافلون تاسو دې نه غافل قالو دی ویل ان قالو ذئبو نحن عصبه نائذل خاص کچری دو خور دل شرم زمنګ نه مونږ خلو ډل یو مونږ به ځان کاران داسې بولی کی موږ بلا کسان یو لس کسان یو او موږ نه به شرم خو فلما ذابو به هر کلا چې بوت یوسف علی السلام واجمعوا قصد وکړه ان يعلو في غيبه الجب اعظموا وی غردی په تیرو د کوی کې نو فعلوا ذالک جواب محذوف دی دا کار دی وک کوی ته وګورته واوحینا الیه لتنبئ انهم بامر ما ذا هم لا شعورون ما الهام کې یوسف علی السلام ته چې ته بدیل خبر په وخت ورکړي چې کله مصر ته تعالی درشي په امر د دی او دی به پویږي نه دی ته په تنی دا د موږ رور دی با چا شوی دی وجو ابا مشایم کون را لدی پلار ته بیګا په تیارې کې جاړي تیار کې ذکر راځي چې اوخه مخ اوخه ولا ورتلې نه په شکل دې جړاو چې پلار خو ته ونګي چې دا څنګه جاړه قالو دی ویل یا بانا ازم پلارا ان ظلمنا نسبقو مونږ تل یو تیراندازي هم کوله قاعده دا چې وړو ته سامان سره کینی بچی دلته کینا په یوسف علی پنځ د سامان د مفاکله ذئب شرم خو ما ته به ان لا ولا كنا صادقين ته موږ لر تزيغون کې نه اگر کوم غریشتي وجاءو علی قمیصه بدم کذب راتلی وکل په قمیص د د سره په ویني درو جن سره یو سره لال کړو او دا یې باندې کا کړو یا خو یې صاحب چوکته ویجی بشر مخو د خوړه جامې سری کړی نه دا جامې روغه ده چې شر مخوري خو جامه به خو مخاسري کی ذکر سوالتکم انفسکم امرا تاسو له خپل ځانونو یو امر خسته کړی اندرونه بل شان فامری صبر جمیل زما امر صبر جمیل دی والمستعان علامات صفون الله مستعان دې چې تاسو کوم صفات بیان وجات سیارت فارسلوا واردهم فادى دلوا را له وخت قافله دا د بودو شړ کو یو سو علیہ السلام پورتو سره کوي بالکل صفا شو او به صفا شوی دلته مارغان وړي دل وړي دل دی دلته خو ته مارغان نو دا ما کوي کې وب صفا دي دی هو چاره ګر چې سره بس کیږي وای دا خو زم غلام موږ نه تختیدل و هغه خو دې نه غږ نه شکول علیم بما يعملون الله علی چې دی عمل خر سے کدل را به شرا د ازدادونه دي به سامانین بخشین په قیمت لاندې سره شل یا دویش روپۍ وي دراهم معدوده روپو سره دی مطلب نه هو چې دی لري شي کانو فی من الزاهدین دیو په دې سمن کې دراغبینو نه دی نو روپو ته رغبت نو دې ته رغبت یې زیاده باندې لري څونه نیمه دا درېمه رکو شروع شوه د سوره یوسف علی نبی نو علی السلام کان فيما قبلو بیان القای فی الجب واونا بیانو اعزازه فی بیت عزیز بیان د باندې انعامات لري په د باندې چې تعبیر د خوبونو دی او ورکول د علم دی او د حکمت د دې رکو خلاصہ بیان امتحان فرات یوسف علی نبینا علیہ السلام و امانتی بیان د امتحان د کامیابی د یوسف علی السلام دی او بیان د امانت دی وان عند الامتحان یکرم رجل او یوهان امتحان سره دونو شي اسپک والعمل بمشرط النساء اذا كان مفيدا لا يمنع د زنانو په مشورې باندې عمل کول چې کله فائدہ پکې وینو منع نه ده او کپی عمل ولذا نظائر فی الحاج حدیث دې نظائر موجود حضورم ډېر امهات المؤمنین په مشورې عمل کړي باندې شاته علی برات یوسف علی السلام بیان د شهادت ته په برات یوسف علی السلام باندې و بیان و عظمت قید شی قید النساء بیان د لویوالی د مکر د زنانو د ان قید کن عظیم وهن حبالت الشیاطین دا د شیطان جال ټوکرې دي ان عذب لرب رجل الحازم دا ډیر بدون کی د پاره د عقل د رجل حازم ډیر محتاط سره وي چې مکر زنان کې راشي دوکه وي بسم الله الرحمن الرحیم حساب خو به دې کې شم چې دا هم د یوسف علیه السلام خریدارانو کې هغه دا دا چې عزیز مصر دی واغست تکفیر اکرام او کا د مقام ده ده غریب دې چې مونږ ته نه فرا کیه په اولاد الله ولدو وکذالک مکن فی الارض دارنګ له ځای ورک مونږه چې پزمکه کې د عزت ولنعلمه من تاوی احادیث مطالبه او کاغه چا چې د داغه په کور کې زلیخا د نفس د دنا وغلقت الابواب دروازې بند کړې وقالت هيت لك هلم راشه انا مهيئ لك زه تیار یم ستاده قال معاذ الله پنا غواړم په پنا د خدای سره انه ربي دا دې د مصر د مامو ربي دی اسنه مسوای خې کړې اقامت زما ان ولایف ظالمون نه کامیاب کیږي ظالمان ولقد همت به وهم به لولا ارعا برهان رب تای در قص کړو دو پدس او قص به کړو دو هم کچره برهان در به نه ویلی دي لكن را برهان ربه برهان در به ولید نو فما هم ما هم ونک وکړه كذلك لنصرف عنه سوء دغه سم کلمه د تبرهان وخو موږ دا کارو کې چې واړو لدنه بدایل فلف بیایل چا زنا ده یا بایر مخلصین دا زما د بندګانو مخلصین بعض محشین لیکلی دي چې دا عادت یعقوب علی السلام په شکل کار شو او ته ویل قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا حزن او عذاب علي صد جزاء چې اراده ستاره سره بدل لري خبر الټه بدرا وړولا جیل توا یا عذاب علي دلته سوال سم خپل برائت چې دی هغه ښکاره اول سوال سلام دی مطالبه کې زمانه د نفس زمانہ شهیدیو که شاهد د اهل د دین چاسو کو یان د شیرخوار بچو زنګو کې بعدی دا جج وسو جج نو ان کان قمیصو قد من قبولن که قمیص لیدلی چا د غاړي نو فصدقت من خو د مخه غاړي دا بریته د بدرو جنی او که قمیص لید شا د غاړي د به تختیا غبرانی وو دا به درو جنی د صادقین هر کله چې اولی د قمیص د ده لیدلو د شا د غاړې قال انه من کید کن دا استاد تدبیر بد ده دی ان کید کن عظیم استاد مکر او فریب دا ډیر لوی دی لیک حدیث کې راغلی دی هن حمالت الشیاطین دا د شیطان جال ټوکرای ده عذاب للب رجل حازم ډیر بون کی د پاره د عقل د رجل حازم د بادشاہ وینځه بادشاہ ته به ځینې کارونه ویل هغه به نه کولو وزیر ته وی چې دا بادشاہ ته دا خبرې سولې د منی یاره وزیر مجبور یم کنه وینځي ته وی وی ما ته وبخ یاره وزیر بس دا وینځه می تعالی درکا چې شپراله د ته مطالبه وکا اله بګی دا پتا سره شه دا ما بادشاہ دی بالتو کنه منه کو ته را ماته وای څه باندې کار دی د پیکې دا خو تور شپه ده سره دي شیرا باندې دا په سره شوی دا د خر کړي الخ تو سره دا خر خې وته دیو بل وینځ په تلا کړي وته لړ شپه چاته وځي چې باچا راغې د دلان دی او دا په باندې یا ودی ما هاذا دا سدي ما د من کولو په خپل ځان خرج جوړ کړم مې سره کړم او زه خو ډیر بدی مخافت ان ير کا بوکا یری دا په تاسو راشي ما خیر دې کا سره شو او چې په تاسو راشي دا عینک کې د کن عظیم ستاسو مکر چې دی دا ډیر لوی دی یوسف عارض عن هذا سو دې اعراض وکا دا خبر چاته کوما واستغفر لذنبک طلب د بخنو غونا خپل لپاره انک كنت من الخاطئين ته خطا کار وی غلطی ټول رستاره کړه وایا اعوذ بالله من